و آخرون مرجون لامر الله دا ځای دی اما يعذبهم و اما يتوب عليهم والله عليم حکیم رسول پاک صلی الله علیه وسلم تبوک ته لاړ په مدینه کې بعضې خلک پاتې شو ځینې خلک کم کم خلکو یو ډله پکې د منافقانو وه چې هغوی پاتې شو یو ډله پکې د مخلصانو وه لس کسه مخلص خلکو چې هغوی پاتې شو دا چې کم لس کسه مخلصو دا بیا دوه ډلې دي یو هغه ډله وه چې هغه اووه کسانو چې هغوی ځانونه د جومات د ستنو پورې وتړل او بیا الله د هغوی توبه قبوله کړه یو بله ډله وه چې درې کسه دي دا لږ وروستو تفصیل به درته راشي د هغوی توبه رستو شوه پنځوس ورځې هغه رستو شوې وه دغه کاب صاحب کاب بن مالک هلال صاحب او مراره صاحب نو الله وی و آخرون او نور خلق دی و په دې پاتو کې و آخرون او نور خلق دی مرجعون چې رستو کړی شوي دي لامر الله فیصلې د الله ته د دوی توبه هغه رستو شوې ده د الله فیصلې ته چې الله د دوی باره کې څه فیصله وکړي نو و آخرون او نور خلق دی مرجعونه چې رستو کړی شوې ده توبه د هغوی لامر الله فیصلې د الله ته نو الله به څه فیصله وکړي اما یعذبهم یا خو به الله عذاب ورکړي هغوی له که چېرې الله توبه قبوله نه کړي و اما یتوب علیهم او یا به الله د هغوی توبه قبوله کړي والله علیم حکیم الله عالم دی په هر څه او خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې د دې تفصیل به خیر سره رستو را روان دی ښه او انشاءالله د بخاري دویم جلد سر نه دی دغه ځای کې هم درته بیان شي بل د غزوې تبوک نه بل جماعت هغه بله ډله وه دا قبا نه ده قبا سره دلته یو دولس منافقانو چې هغوی د مسلمانانو د ضرر دپاره او د دین د ضرر دپاره یو جماعت جوړ کړی و هغې ته به یې مسجد زرار دغه خلک هم د دغه نه پاتې وو د رسول الله صلی وسلم نه پاتې وو دغه نو په دې مدینه منوره کې د اوس قبیلې په دې قبا کې به اوسېده یو سړی و ابو عامر به ورته وي ابو عامر دا پخوا په زمانه د جاهلیت کې دی عیسوي و ده ته به خلکو وي ابو عامر راهب کله چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړ دلی خوند ورنکړ چې دا ولې راغی نو ده سره بغض وکړ چې بغض یې وکړ پیغمبر سره ډېرو دیني مسلو کې باسونه مو کړه د هغې نه پس دی لاړ مکې ته او پیغمبر علیه السلام ته ووی چې په خدای قسم چې څوک تا سره جنګیږي چې زه د هغوی مرګتیا وکم په دې ټولو جنګونو کې به دی د کافرو سره مرګری کله چې مکه مکرمه فتح شوه نو بیا دلته ځای نو نو بیا دې لاړ طایف ته چې کله بیا هغه حوازینو علاقه هم فتح شوه خونین جنګ وشو دا علاقه هم فتح شوه نو دې بیا د دې ځای نه لاړو روم ته دا شام نه شام مخکې روم سره و چې لاړو شام ته د هغه ځای نه خپلو ملګرو ته جواب راولېږ چې دقسې زه ځم روم ته د روم باچا سره خبره کومه او په مدینه منوره باندې د روم فوج درخیجوم خو تاسو دلته ځان له یو جماعت تیار کې وسله تیاره کې سړی تیار کې د خلکو مخ ځان ته راواړوې طریقه به سي طریقه دا دی چې یو جومات جوړ کې او ځان نه بزرګان او نیکان جوړ کې چې د دې خلکو د باندې اعتماد راشي چې لږ د خلکو مخ د تراوړي او وسلې تیارې کې تیارې کې چې زه کله فوج درولم د روم مسلمانان به د فوج پلو شي تاسو به اچانک په مدینه دغه وکې حمله وکې او د علاقه به قبضه کې نو ما وی جماعت جوړ کې جماعت دوی د قبا خوا سره یو جماعت جوړ که او بیا دوی رالل رسول پاک ته چالاکی کوي چې حضرت داسې جومات جوړ کړی دی او دا زاړه خلک نه دي چې هغه قبا ته نشي تللی د هغوی دپاره محله کې جومات جوړ کړه حضرت ته لږ راشه چې یو دوه رکاته مونځ پکې وکړي چې زمونږ دا جومات مبارک شي مطلب یې دا و چې دا خلک ترې نفرت نه کوي رستم ورته وایي زه خو اوس اوزګار نه یم تبوک تیارې کوم او چې خیر سره راشو بیا به ګورو کله چې پیغمبر علیه السلام واپس راغی او د مدینې ته رانږدې شو لا راغلی نو الله پې دا آیتونه نازل کړه چې دا قبا کې چې دا بل جماعت دی جوړ کړی د منافقانو دا جماعت نه دی دا د کفر مورچه ده او مسلمانانو ته د ضرر رسولو د تکلیف رسولو یو ځای دی د دې وجې نه الله پیغمبر علیه السلام ته ووی چې سړي وپسې ولیږه دغه جومات پسې چې هغه روان کړي او ویې سوځوي پیغمبر علیه السلام وپسې سړي ولیږل هغه یې روان که او چې روان یې که نو بیا خلک وایي څه ورسره وکړو رسول الله ورته وایي دا جومات نه دی د جومات او نه دی د کفر اډه ده د دې نه د خپلې محلې ډیران جوړ کړي ډیران دلته اچوي بیا پیغمبر اسلام یو سړي ته ووی عاصم ابن عدی دی وی هلکه دغه ځای کې کور جوړ که هغه وی حضرت زه په داسې ځای سپیره ځای کې څنګه کور جوړ کم چې الله تعالی د هغې په باره کې دا یتونه رالیږلي دي خو حضرت یو بل سړی ښی وی د هغه ځمکه نشته پکې کور جوړ کی وایي زه هغه دې پکې جوړ کړي نو هغه پکې جوړ که هغه غریب پکې یو څو کاله تیر کړه خو د هغوی ښځو به بیا بچي نه راوړل چرګ یې وې چرګ وانډې نه اچولې کمتر یې ساتلې وې هغې به بچي نه راوړل هغه هم پتې کډه راواغېسته او خپل کور یې روان کړ لاړه ته وایي دا سپېره ځای دی نو وایي دا تبوک نه چې پاتې شوي دي نو یو هغه جماعت پاتې شوی چې د قبا په مقابله کې هلته کې جومات جوړ کړي و هغه جومات نو مسجد زرارو مسلمانانو ته او د جومات ته د ضرر رسولو دپاره دا ځای جوړ کړی و والذین او هغه خلک اتخذو مسجدا چې هغوی جوړ که جومات دویرارن دپاره د ضرر رسولو چې پیغمبر ته ضرر ورسی مسلمانانو ته ضرر ورسی دین ته ضرر ورسی و کفرا او د وجه د کفر نه دا جماعت سله جوړو د ایمان د وجه نه نه دا د رسول الله مخالفو چهره دله خلاف یو مورچه جوړه کو و تفریقا نو د پاره د جدایې اچولو بین المؤمنین په منځ د مؤمنانو کې چې د قبا د علاقې خلک ټول مسجد قبا ته نه ځي څه هلته ځي څه موږ له راځي و تفریقا او د پاره د تفریق اچولو د جدایۍ اچولو بین المؤمنین په منځ د مؤمنانو کې و ارصادا او د پاره د انتظارګاه چې دا به هغه د دغه مرکزي اسه ورته وایي دا دغه ابو عامر نه دی د ته به رسول پاک ابو عامر فاسق وي وایي چې دا د ابو عامر فاسق یو مرکزي و ارسادا او انتظارګاه لمن د هغې چا حارب الله چې هغه جګړه کړې وه د الله سره و رسوله او د الله د رسول سره من قبل مخکې د دې جماعت نه د کافرو سره دی راغلی په احد کې هم ورسره راغلی و په خندق کې هم ورسره راغلی و ولا یح بیا الله پیغمبر ته وایي چې ته که لاړ شې او د دې خلکو نه تپوس وکړې چې هلکه دا جومات هم ولې جوړو ولا یحلفن او دوی به قسمونه کوي ان اردنا چې زمونږ اراده نه وه په دې جومات الا الحسنا مګر د مګر د خو چې حضرت دا زاړه خلک دلته مونځ کوي بارانی خلک قبا ته نشي تللی چې دلته مونځ کوي والله یشهد الله ګواه دی انهم چې یقینا دا خلک چې دي لکاذبون دا دروغجن دي الله خپل پیغمبر ته وایي ګورې مانځله ورنشي تا خو دوی خو درته ویلي و چې راشه موږ له پکې یو دوه رکاته مونځ وکړه لا تقم فیه ته مو درېږه په دې کې لا تقم ته مو درېږه فیه په دغه مسجد زرار کې ابدا همیشه ولی شکر دی د قبا بل مبارک جماعت شته که نه چې دا د قبا دی نو دې مسجد زرار له چېرته ورنشي لمسجد خامخا یو جماعت لمسجد خامخا یو جماعت اسسا چې د هغې بنیاد کېښودی شوی دی علی التقوا په پرهېزګارۍ من اول یوم د اولې ورځې نه هغه جومات چې د اولې ورځې نه بنیاد کېښودو نو مقصد پکې څو تقوا د الله رضا چې هغه د قبا جومات دی دقه جومات لایق دی چې پکې ودرېږي لمسجد خامخا یو جماعت اسسا چې د هغې بنیاد کېښودی شوی دی علی التقوا په پرهېزګارۍ من اول یوم د اولې ورځې نه احقو دا جماعت ډېر حقدار دی ان تقوم فیه چې ته ودرېږې په دې کې چونکې الله ورته وایي دا جماعت ډېر حقدار دی چې دې کې ته مونځ وکړې پیغمبر علیه السلام تاسو ابو درز ویلي د خالی په ورځ به دې راته خامخه دې قبا ته کله راکبا او کله ماشیا کله پیاده او کله سور دا به راته او دلته به چې راغی یو دوه رکاته مونځ به وکړو او هغوی به دا وی چې کم سړی په اودس کې راشي او دلته دوه رکاته مونځ وکړي د دې اجر او ثواب داسې دی لکه چا عمره کړي اوس چې تاسو ګوره دا نوجوانان چې لاړ شي دوی او هر ورځ قبا ته ځي بس دلته حرم کې مونځ وکړي د سهار او بس بیا قبا ته اکثر پیاده دوی ځي اکثر څوک سواره ځي به چې هلته لاړ شي پیاده اشراق وخت مونځو کې بیا راځي د قبا جومات په خپل هم ښه دی خو چې جومات هم ښي که نه او مقتدیان هم ښي نو بیا ترې دغه کېږه مه تېرېږه فیه رجالون په دې جومات کې سړي دي په دې جومات کې سړي دي یحبونه چې هغوی محبت کوي ان یتطهرو د پاکۍ سره ان یتطهرو د دې خبرې سره چې دوی ځان پاک کړي د پاکۍ سره ډیر زیات محبت دی والله یحب المطهرین الله محبت کوي د پاکۍ کوونکو سره بیا مقابله ده زه تاسو انصاف وکړئ د قبا جومات چې د هغې بنیاد د الله په رضا کې ښودی شوی دی او دا مسجد سرار چې د هغې بنیاد په کفر کې ښودلی شوی دی دی کې حقدار کم یو دی چې موږ تاسو پکې مونځ وکړو افمن اسسه بنیانه ایا هغه څوک چې هغه ایښی دی بنیاد د دې جومات افمن اسسه ایا هغه څوک اسسه چې هغه بنیاد ایښی دی چې هغه ایښی دی بنیانه بنیاد د دې جومات علا تقوه په پرهیزګارۍ من الله د الله نه وردوان او د پاره د رضا د الله دا جماعت جوړی چې الله رضا شي دا جماعت جوړی چې اعمال پکې وکړو تقوا ملو شي نو دا جماعت تاسو انصاف وکړئ خیرونه دا ښه دی او که هغه جماعت ښه دی چې د جهنم په غاړه یې جوړ کړی دی د کفر اډه جوړه کړې ده امن اسسه او که هغه څوک چې هغه ایښی دی بنیانه بنیاد د هغې شفا جورف هار دا درې نوي ټکي دي جورف کمر ته وایي جورف کمر او هارن را پریوتون کې هارن هغه کمر ته وایي چې لاندې د اوبو یې دا ویښ والي اوبو یې ویښ والي او پاس کمر نو دا ګورې راغورځېږي او شفا د کمر غاړې ته وایي د کندې یا د کمر چې کومه غاړی تاسو وایې نه الله دې شفا درکړي موږ ته کلمات ووایي خو الله دې شفا درکړي زه هم تاله خیرې کوي خدای پاک دی دله مطلب دا دی د کاندې غاړه درکې چور غړی دی نه لکه دا په ساده که پوهېږې په عربی وایې که نه عربي مه استعمالوې بس الله دې صحت درکړي الله دې روغ که که دا وایې شفا وایې شفا د شین زیر وایې نو بیا دوی ته وایي الله دې صحت درکړي شفا خو دوی که شفا شي نو شفا بیا کنزل دی او خیري دي نو آیا هغه څوک چې هغه ایښی دی بنیاد د دې جومات علا شفا جرفن په غاړه د کمر په غاړه د کمر څنګه کمر هارن چې هغه پریوتونکي او فنهار به او دا کمر ننوزی فنهار دا پریوزی به سره د دغه جماعت فی نار جهنم پور د جهنم کې الکه مسجد زرار دا جماعت نه دی دا د جهنم کنده نه ده د هغې چې کوم دا غاړه باندې کمر دی په هغه کمر دغه شوی دی بس نن سبا به دا دغه شي سره د دې مقتدیانو به په دغه کې پریوزي جهنم کې فنهار به پریوزي دې سره د هغې فی نار جهنم په اور د جهنم کې اوس دام ښه خبره د انسان قابلیت دی چې سړی په خبره پوه شي او دا هغه خلک په خبره پوهېږي چې چا کې خو دیني که نه والله الله پاک چې دی لا یهدي القوم الظالمین هغه هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته خیر دا جماعتو هغه روانم شو بیا یې وسوځو بیا په هغې باندې ډیری جوړه شوه بیا غم ختمه شوه کور جوړ شو هغه بیا ختم شو خو د دې منافقانو په زړه کې هماغه دغه او هغه اور بلیده چې وایي مونږ خو یو سازش کړی او هغه سازش کې مونږ ناکامیاب شو لا یزالو بنیانهم الذي همیشه به وي د دوی هغه بنیاد هغه آبادي بناو چې دوی جوړه کړې وه همیشه به وي هغه آبادي د دوی هغه بناو چې د منافقانو جوړه کړې وه دا به وي ریبتا شک فی قلوبهم په زړونو د هغوی کې دا شک به وی وی وی کمی پوری چمړنی الا ان تقطع مگر که ټوټه ټوټه شي قلوبهم زونه داغوی والله الله پاک چې د علیم خبر دی په هر څه حکیم خاوند حکمت دی په خپلو کارونو کې دا بله واقع ده چې د دې تعلق د هجرت سره د هجرت یو لسم کال دی د نبوت پیغمبر علیه السلام لا هجرت نه دی کړی ښه یو لسم کال دی د نبوت د حج موسم دی قومونه راغلي دي حج له پیغمبر علیه السلام هم راغې منا ته یو قوم ته به ورغې د الله دین به بیان کو بل قوم ته به ورغې د الله دین به بیان کو بل ته به ورغې هغوی داسې دا جمره عقبه نه ده تاسو خو لیدلی دا شغړ شیطان چې ورته وایي دلته یو غونډی وه دی غونډې سره رسول پاک صلی الله علیه وسلم د یو شپږو کسانو سره ملاو شو ورته وایي تاسو څوک یې وایي موږ د مدینې باشندګان یو وایي په مدینه کې کم قوم نه یې وایي د خزرج قوم نه یو وایي ښه نو خوښه هم نه ده چې لږ ما سره کینې او زه درته د الله د دین خبرې وکم وی ولی هم نه ده خوښه دا خوشقسمته خلک رسول پاک ته کیناستل چې کیناستل پیغمبر سم ورته د الله کتاب ووی مسایل یې ورته بیان کړو دوی سره خپلو کې وکتل چې وی خدای ګو دا خو هغه پیغمبر دی چې هغه یهودو به موږ ته وی چې داسې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت رانږدې دی خو تکړه شئ چې تاسو په ایمان راوړئ چې یهود زموږ نه مخکې نشي دې شپږو کسانو پې فورا ایمان راوړو او بیا ورته وایي حضرت زمونږ په وطن کې بې اتفاقي ده دشمني ده تاسو دعا کوئ موږ هم ځو که دا دشمني ختم شوه بس بیا زمونږ ځای ته راځئ او هیڅوک تاسو ته څه نشي ویلی خو که زمونږ سره خپلو کې دشمني بیا ستا موږ حفاظت نشو کولی دا شپږ کسه لاړل مدینې ته او دا د الله د دین کار شروع کړ مزاري استاد وی چې هر یو کور د مدینې داسې و چې په هغې کې به د رسول الله تذکره کېدله چې داسې پیغمبر راغلی دی مکه کې کال له بیا چې د حج موقع شوه دولس کسه رالل دولس څه پکې زاړو څه نوي پیغمبر علیه السلام د هغوی سره خبره وکړه هغه نوي کسانو هم ایمان راوړو چې راوړو دوی هم لاړل بیا وی کال له به راځو دا اوس دولسم کالو د نبوت کال له چې شو څه تقریبا اویا کسه مسلمانانو اویا کسه رالل دوه پکې ښځې وې راللې پیغمبر اسلام ورته د الله دین بیانو بیانو بیانو ترغیب د دې ورکاو چې یاره زمونږ مهاجر تاسو ته درشي چې تاسو د مهاجرو حفاظت کوئ په دې انصارو کې یو کس عبدالله بن رواحه هغه پاسېد رسول پاک ته وی حضرت ته خو به راځې خو یو خبره درته کوم چې اشترط لربک واشترط لنفسک د خپل رب د پاره هم په موږ څه شرطونه ولګوه چې هغه شرطونه موږ پوره کړو او د خپل ځان د پاره هم شرطونه ولګوه چې موږ پوره کړو رسول پاک وته وی د خپل رب د پاره شرطونه دا لګوم چې الله تعبد الا ایاهو تاسو به د هیچ عبادت نه کوئ بغیر د الله نه د ځان د پاره دا شرط لګوم لکه ستاسو چې د خپلو بچو څنګه دفاع کوي او حفاظت کوي داسې به زما دفاع هم کوي وی ښه وی فما لنا نو چې دا خبرې مونږ پوره کړې نو بیا به سي وی لکم الجنه تاسو له به دغی جنت دی نو عبدالله ابن رواحه او ټول صحابه وی چې وا وا وا وا څه بې اندازې د ګټې معامله ده وا وا څونه د بې اندازې د ګټې معامله ده بس خبره دا وشوه چې حضرت صحابو ته دي ووایه چې راځي دوی داسې لاړل او دلته صحابو هجرت شروع کړ هغوی بیا خط راولیږه چې حضرت یو داسې کس مونږ ته راولیږه چې دلته قرآن راته بیانوي نو بیا پیغمبر علیه السلام ورته حضرت مصعب صاحب ولیږه مصعب هغه به ورته د الله دین بیانو په هغې کې سعد ابن معاذ هم مسلمان شو حضرت دا دغه څه شی دی هغه حزیر هغه نامه نه دستیره شوه اسید ابن حزیر دا مسلمان شو چې دا مسلمان شو د دوی قوم بنی عبدالاشل په یو ورځ ټول مسلمانان شو بیا عمر صاحب هم هجرت وکړو عثمان صاحب هم هجرت وکړو دا هجرت او روانو د خلکو به کول د هغې بیان ان الله اشترا یقینا الله اغستی دی من المؤمنین د مؤمنانو نه انفسهم ځانونه د هغوی و اموالهم مالونه د هغوی دا زما ځان او زما مال دا مانا الله غشته دی چې زما بنده ته به مال زما په رضا کې صرف کې دا خپل بدن چې استعمالی زما په رضا کې به کې دام ګورې د دا شفقت خبرې دي ښه ورنه زما ځان خو زما نه دی ما خو نه دی جوړ کړی الله دی مال چې دی خو ما نه دی دا خو الله را کړی دی خو د دې داسې مثال دی استاد صاحب وی لکه زویله چرګه راوړي چرګه وله تا راوړي وي وړوکي زویله او سبا وته یې بچیه دا چرګه مال را زه به دله دوه در راوړم او وی ښه واله نو دا چرګه خو د ده نه ده هم ستا ده خو په هغه باندې ته شفقت کې دقسې د الله شفقت دی الله اغستی دی د مؤمنانو نه ځانونه د هغوی او مالونه د هغوی په څه شي بان لهم الجنه په دې خبره چې وي به دوی له جنت نو دوی به څه کوي یقاتلونه دوی به جنګیږي فی سبیل الله په لار د الله کې فیقتلون نو دوی به قتلی کافران ویقتلون او دوی به هم قتلولی شي دوی به مخالف قتلی او مخالف بدوی قتلی وعدن علیه وعده ده په الله حقا حقا خدا یوازې د جهاد مسله قرآن کې نه ده دا مسله چې ده فی تورات دا په تورات کې هم ده والانجیل په انجیل کې هم ده والقرآن او په قرآن کې هم ده کله نا کله خو څوک موږ سره وادي وکړي که داسې کار دی وکړه کور به درکړم چې بیا مونږ وکړو نه راکوي نو دی وی و ومن اصدقو او نشته د څوک ومن اوفا او نشته د څوک ډیر وفا کوونکې بعهده په خپله واده من الله د الله نه الله چې څومره په خپله واده باندې پوروالې وفا کوي دونه نشته دی د دې وجې نه الحمدلله ووایې چې الحمدلله ډېره د ګټې بیعه هم کړې ده چې دا معمولي بدن هم الله ته ورکړ دا معمولي مال هم الله ته ورکړ او د دې راله جنت عوض ډېر لوی راکړ فاستبشرو تاسو خوشحالي وکئ ببیعکم الذي په هغه خپلو خرڅولو هغې بایعتم به چې تاسو خرڅول کړي د هغې وذلک هو الفوز العظیم او دقه د کامیابی لویه زه بس وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين دعاو کې یا الله ته رضا شي یا الله خپل فضل کرم په مونږ باندې وکړي رب تمام مشکلات د دنیا او د آخرت ته زمونږ حل کړي ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکې د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو هم صحیح پوی کې ربه د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځې قرآن او حدیث ربه زمونږ نصب العین وګرځې ربه د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکې په آخرت کې هم را تراکې خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو په دنیا او آخرت کې دوی ته اجر ورکړي الله پاک دا کېناستل زمونږ او ستاسو دپاره سعادت د دنیا او د آخرت وګرځوي الله زمونږ عمرونو کې برکت واچي الله زمونږ بچو کې برکت واچي الله زمونږ په حلال کاروبار کې خیر او برکت واچي د زړه سکون اطمینان هم الله نصیب وګرځوي الله هم د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماراني الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماراني د ملګرو کونونو کې بیماراني هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورکړي یو زمونږ ملګری دی زمونږ درس ته کله ناکله راځي بیګا یې ټلیفون کړی چې په مکه مکرمه کې په اعتکاف کې ناست یم او ملګرو ته سلام وایې یو دا ویلي او بل دا ویلي چې ټولو ملګرو ته زه دعا کوم دلته په اعتکاف کې خو دوی ته هم دا ووایې چې موږ ته هم دعا کوي چې الله پاک زموږ د اعمال قبول وګرځوي نو الله دې د دوی دعاګانې زموږ په باره کې قبول کړي او الله دې زموږ دعاګانې د هغوی په باره کې قبول کړي الله دې ولا د هغه ځای کې چې کوم اعمال دي هغه دې ورته الله اسان کړي او الله دې روغ جوړ خپل وطن ته هغوی راولي دې قوم ته هم دعا وکړئ دې بازار خلکو ته دعا وکړئ چې الله یې دنیا او آخرت کامیاب کړي د الله د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب وګرځوي وصلی الله تعالی